تدا د سیا د خبر یعنی مسند و مسند الیه نو خیر خو سره د متعلق د جمله فعلیه جوړه خو کیر مسلک نور ولدادي هغه وايي وای دغه بسم الله کې دابي چې حرف جر د دې تعلق تر اسم پورې دی هغه اسم به عام اسم او مقدم یې وایي ټول سره یو څه اسم ولی تعلق کی دلیل ادا دی و اذا جار مجرور په محل کې د خبر دی دا بسمی جار مجرور نه دی دا په محل کې د خبر دی او اصل په خبر کې افراد دی مفرد به وي اصل دا دی نو هغه وخت خبر مفرد جوړېدلی چې تعلق تر اسم پورې ورته د ترکیل پورې تعلق ورکې معروف نو جمله جوړه شوه یا مفرد نه جوړیږي د متعلق سره یا بنومر و جمله وي او تر عام تعلق ورته خنو هغه خبره هغه متبادر و اغعام کې جائز او مقدم چې چې دا هغه متعلق هغه بیا دلیل نشي وایي متعلق خو معلوم خبره ده چې عامل په متعلق او رتبه د دې عامل مقدم تر دې د معمول ده نو په کار دا دي چې دا متعلق مخکې ورسره شي شو یو د عامل مرتبه ده عامل مقدم تر معمول وي مبرد متعلق هم تر دې متعلق مقدم یو دې ورسره د دې پر مسلک باندې دا بسم الله الرحمن الرحیم به تعلق ثابت له کلیوالې بار به بسم الله سره د متعلق خبر جوړ شي مقتدا بنو جلا او ترویج دی نو بدیش ابتدائی مساقن بسم الله الرحمن الرحیم ابتدائی به مقتدا شي صادقن به سره د خپل متعلق کدا او لره خبر شي بیا به پر دغه تفسیر باندې مرول دغه بسم الله سره صادق څنګه خو نو در د یو شي دلته خو ډېر نشته چې مفهوم دی جوړ نو مګر د بارے مر وځل د جملې شي فورم تدوي صادقن دې بسم الله الرحمن الرحیم به خبر واقع شي جز د جملې سره د هغه چې مبتدا چې وایي نو به جمله اسمیه خبریه جملې جوړ خیر نو بسم الله چې یا جمله فعلیه ده یا جمله اسمیه ده سره د مخالف د بصریم یو مذهب دی د کوفیینو بل مذهب دی کومه خبره چې موږ کړې و د بصریینو پر مذهب باندې هغه حسد او قصر انت فائدہ کاوه دا عامل مؤخر ورسره یو څه وایي دلته په حصر نه او مطلوب په دې مقام کې دی هغه د مقصد هغه کوفین علما د جواب و یار اثر او قدر دل تکم راغلی ذکر هغه دی وای وای وای دا دغه دې مر ولدا نو اسم جن دا چې مصاب شي وې ته متکلم یا معرف باللام دغه مصاب په اصلي استدراک ته ساري او که الاسلام په داخل او هغه د اسلام لپاره نو دا اسلام او مصدر مصدر خو هیڅ جنس دی اضافه یې ته د متکلم دی دا به اضافه د اسلام لپاره دې شي معنا ابتداء کی هر ابتداء ما هغه ثابت دی بسم الله الرحمن الرحیم حصر آبی رانی یو ابتدا لا په غیر د اسم صدا را نه ده د انا په اسم باندې دا ار ابتدا ده نو هر صدا به اعتبار باندې را ده د پښتینو مذهب کې هغه د کوفینو تر مذهب مختار دي طالبان ځکه مختار دي چې د کوفینو مسلک باندې نو عمر ول عامل ضعیف شوی اوس نو دا د بیچ طالبان دا کوار چر دی چې معلوم دا اسمی لفظ چې دی دا مر ور مجرور دا بیا مضاف دی او ادا ته ادا لفظ چې دی هغه مضاف دی دی دی په فوسره نو اجازه دا وایي انت په خدا وې چې و چې د امر دی بعد هغه ابتداء د الاف کې ثبوت مدافع او اسمی پوری خو د الله اسم نه دی د الله اسم خو د الله لفظ دی شروع را له اسم د پروردګار دی باندې راغله یا په اسمی پوری باندې راغله هغه د فاره په جواب ورته شو دې چې ذات کړی دا هغه خو د استعانت د فاره ورلکه اهل سنت والجماعت شوی یا د فرق د پار ویل چې معتزله ګان ویل دی په د دې د پار ځاته او دا اسمی پوری جاتو وی باز وای دا اسمی جات دی خدا دې دی دا اصلا شروع نو باندې الله لا فرض دی باز دې شي وای باز بیا د تصوف په مسله دا خبره دی الله لفظ ډیر غټ عظمت دی نو اول چې دا دغه دې اسمي ټول پر زبه جاري اقوالي چې دې په فراز کې ورسته به د الله تعالی دراج په تلو مراد دې په فوز او ور ور درېمه واجب بیا دې شي ذکر دلته اسمي ذکر دې مسما مراد جسم سم مسما مراد دې مثالونه دې ذکر دې څو چې دې وایي رأس فاتحه ما تر اصل فاتحې و د دې چې مراد دا نه دی چې دا فاتحه کلمه مې ویل دا الحمد لله رب العالمین تر پایه دغه ویلې دی وای فاتحه مې یا لکه سړی چې چې وای جاءني زیدن رالی و ما ته زید د زید سن و دازی و یی و سان نتی مراد هغه مسمای مراد چې هغه راغلی دلته هم هغه مسما د اسم څخه مراد او یا به څه شي وایي دا اسمي لفظ چې جات شوی دی د دې لپاره چې فرق په مابین کې د یمن چې قسم دی او دا یمن چې دا تبرک کسي لوي د دغه په مابین کې راځي اوس نو که چیرې موږ ول بالله الرحمن الرحیم وایي نو دغه نه معنی چې په بالله غي قسم اخلي او که تیمنو تبرک حاصلوي نو د فرق د هغې وي سپي تورې ورسره پروت کړو نو د تیمنو تبرک او که د سوي چې اسمي هغه دې پر الله داخل شي نو به قسم په لفظ باندې د الله دا خلاص او که دویم اعتراض وي دا دا خنو کته شي چې د هر امر جباد په سر دا د بسم الله ویل ضروري تسلسل براشت کړه دی په پوز وی وی دا په استثناء عقلی بلی وسیه کله عقلی استثناء کیږي کله کله یا د شوای اصلا فاغه حدیث کې په تفسیرو کل امر جمال مقصود هر هغه امر جمال چې مقصود وي چې شروع په اسم الله ونسولا وبقلیل البرکات وکستا صرف بسم الله و چې دا یو آیات یا د آیات یو نه ده د دې تلاوت کوم هم د دې په سر کې بسم الله ذکر کوم دې په پوسره وستر څور مقصد دا د بسم الله تلاوت نه د دې خپل هغه دغه دغه د خپل نار یا دا خپل د یو شروع هغه تبرک په داغه باندې مقصودن مونته ویلي مخصوصا دا د قران یو آیات دی چې تلاوت کېږي په سر کې بسم الله هو لکه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله دا الحمد لله تلاوت چې کاوه دا شوې د دې تلاوت کاوه هم مخکې بسم الله وسره ذکر دې په پوسه خیر نو دا سوال ده نو دا چې سیما مضاف او الله ته دی الله یې مزنه یې الله څنګه تعریف کوي الله چې توایي شیخ پرون هم د بدن میزان په سبقي کې د بچیر لغوي معنا باندې شي موجود و معدوم دواړو ته ویل کېږي چې علم پر راتلی شي تعبیر جملې کېدلی شي په لغت کې دغه ته وایي اصطلاحي معنا خو منو د شي څخه نه د مراد چې بارو تنیاب ته د شامل خې الشاطر دا غمر والضرور نه جوړي واجب ممتنع ممکن مثال یې لکه شریک البارک لکه د پروردګار جل جلاله شریک د الله د شریک وجود چې دی دا ممتنع او خاصه هغه عدم ضروري دی دې ته ممتنع وي ممکن فرقې بیا دا ممکن چې دا وجود د ذات تازه نه عدم هم د ذات تازه نه د وجود لک پیدا سو وجود لسوی دا عدم علت پیدا سو عدم لراسوی نو تشیر د وجود علت پیدا سو موجود دی یا د عدم علت پیدا سو یا د وجود علت نو نو پر عدم باندې پات عدم دو ډول دی طالبان یو عدم اصلي دی یو عدم فرعي دی هغه مسلک چې دغه کفایت کوي چې د وجود علت نشته بس د عدم پات چې یو عروض پیدا کړي بارن او بیا عدم علت واړي چې بار بیا د عدم لره ولاړ خیر کول وجود او عدم دواړه نه ضروري د علت په اعتبار وجود ته هم او عدم ته هم تللی ځکه دا موږ موجودات چې وجې ته واجب دي غیر ویدي موږ واجب یو ذات نه وجوب مو د ذات تقاضا نه ده د غیر د علم په اعتبار باندې دغه ممکن اما او تصدیقو مونږ وتل یا به جوهر وي یا به عرض کې طالبان جوهر خو هغه شناخته تعریف دی ماهیت اذا وجدت في الخارج كانت لا في الموضوع یو مایت چې وجود په خارج پیدا کی موضوع ته ضرورت نه لري دا نه معنا کوي چې د موضوع څخه استفی د د وجود ته خلل راځي یا موضوع ته ضرورت دا جوهر عرض مقابل هغه ماهیت دی وجود په خارج پیدا کی خامخا موضوع دا موضوع وجود پیدا کولای مثلا لکه بیاض بیاض بس را شواله کوي یا په جواله په قائم هغه پنځه حکما و د چیش هیولاد او سرط هغه احسان دي چې مرکب د هیولا او د سرط دا یې درې افسناکا او عقل دي پنځه د کلمې علما بیا وایي وایي باهر چې دي هغه څلور دي بلا فجزا چې حکما یې نه مني متکلمین یې ساتوي په نقل صادق دي مزدهم کل ممزد کې ندی پایا تا دې ټوټه ټوټه کېدل په کاږي ټوټه ټوټه کېدل هغه وخت نو بالا نه تفسیر په هغه کې ځاتې کړه خیر وجود لا تجزا دی او دا اجسام چې مرکب دا اجزا دی دا تجزا و عقل و نفس نا چکا دی دا سلور دا تکلیمین پر مستق جوالید دا سلور جوهر ندی ورسل عرب هغه د شناخته مفهولی دي طالبان هغه کم دی کوي په دې نیمتا وځه ملک دی اضافه ده چې جهاد دا نشناخته مفهولی دي نو ممکن تر دغه ټول دی وتی جوهر و عرب او جوهر تر چې زو یا څلور نه دی بهر او عرب تر دانو مفهولو و آفا شي نه ممکن په داغه ضرورت نه مفهولی د عرب چې د جوهر ډېر دا په جوار په یوه کوله ته همداسې څه اقسام شول نو دا څوارلس اقسام څه څه ممکن وتلی نه دي دا څوارلس چې به یوې خامخا وي نو اوس هغه څه څوک پېژندي هغه واجب الوجود دی جمع کوونکي ټول صفات لره د کمال دی د صفت کمال انتظار نشته پکښې ټوله به بلکې نه وي موږ ورته هغه صفت کمال دی زموږ د خدای د عبادت کمالات مو په آینده کې عاجزي کې پیې ده نه یا دیم جمعتون کې ټول صفات پر د کمال رضا هغه د ټول صفات څخه د نقصان هغه نشته پکې الله هو تعالی حاضر باغ رحمان او رحیم چې دی طالبان وانول ول هغه صفاتونه او ول چې یې د مبالغې په رحمان کې مبالغه تر رحیم نو زیات نو رحمت نه و یا لا جسم نه دی قلب هغه چاله دی چې جسم ولې یا بل قد قلب راځي دې د پاره طالبان نو مر ور څه جواب دی د شي کوم صفات په پروردگار باندې اجرات اعتبار نه نشي نشي کیږي هغه په اعتبار د اصل مرتب یعنی پر هغه صفات کم اثر مرتبی چې دا غو اعتبار باندې دا زړه چې نرم شي پر یو چا باندې اثر مرتب یې چې شي خو بیا تاب وکړي دا مر زړه چې سخت شي پر یو چا باندې لږ هغه د قهر په ترجمه کې دوران د دم نو یې اثر چې شي وي انتقام د یو چا نو د رحمان رحیم دا دغه مطلب دی چې بیا تا کړی او دا هغه قهر نو د مر ول هغه معنا وي چې انتقام اخلي د یو چا غیر فعال اصلاح چې پر پروردګار په اعتبار د اجر مرتب اوس لیکن سوا په رحمان کې مبالغه تر رحم نو قیاس په کار دا چې دا رحم تر رحمان مخسوي وي رحمان بیا تر هغه الله مخسوي او په ترتیب د الناس او انا تر هغه وي تاسو تنزل بنوي له وش چې دا د دې چې هغه ترتیب دې تر تنزل او لا امر لیکلګانو پسګرانو آدی جواب کړی ادا اسم ذاتی رحمان و رحیم صفتی مضاف و مقدم تصفت لیکن دا تقدم سن و زمانی تقدم ندی مراد چبارن عمر الخل و دا ذات تفرولدار دا صفات صفا ازل کراسی اغل عقلی و ذاتی تقدم باقی اگر رحمان دا غد امر صفات هم قدم دی لکه ذات قدم دی عقل دا وایي چې موږ ول هغه موصوف ته صفت مقدم دي نو ذات ته پروردګار ته هغه رحمان او تبریم مقدم وو ذاتن نو یې تل څه ځکه دا تقدیم په دې بسم الله کې شوی رحمان او رحیم طالبانو د تیارات اعتبار باندې درې وجې د تشکیل رحمان او رحیم مجهوره بده د الله صفت الله مجهوره وو د اسمي مضاف الیه په نصبو سرک تقدیر ته ضرورت نشته رحمان رحیم به صفت ته حلال هغه به مضاف الیه د مضاف مضاف په مجرور د جار نو جار سره د خپل مجرور په ټول بار تعلق تر یو چا پورې پیدا شي هغه که ذکر وو خو آبي در لغو دې نوم که نه وو ذکر زر مستقر دې نوم دی په پوره دا بسم الله اجمالي څو د معلومه ستاسو وتیو یا حم قرار فهم چې دی وای الحمد لله الذي قال من شكل انسان مظهر المعلومات تج الفاظ وای طالبانو دلته نو پیلر تشریح سره د میزان جاته وکړه دا مبتجا به د جده غدا اکثر د جمل و طالبانو چې مبتجان هم ناش هغه څمرات په هم د صلات جوړ ګوري خدا الحمدلله طالبان من ویل من روز دو لفظ راغلی یو ال لفظ راغلی دی یو هم لفظ راغلی فقط یو ورځ بیا نه ورکړه چې لږ په وجه دې نو پروانه د دې کې لږ بیان شاف دي تر بدل میزان دا د مختجان وتا ګوري فدا الحمدو یو الف لام راغلی یو دا د هم لفظ راغلی هغه حمد معروض الاسلام عارض طالبان اصطلاح کې به دې تعبیر کوي دا ماشان وای کلمه محلا بها کلمه اخرى تخص وای دا الاسلام کلمه ده شایسته کی دا سره بل کلمه د بلې کلمې شایست وای مرادي الاسلام اصطلاح کې دا شي او اقسام لري طالبان اول قسم د الاسلام اسمي او حرفي تدریس اول تقسیم اسمي او حرفي نو موږ وایو موږ دا د اسلامي اسلام په څنګه چلا کوو د هر څه سره هغه دوی د شوای الاسلام داخل پر اسم فاعل شي هیو یا پر اسم مفعول شي هیو دا موږ ول الاسلام چې عبارت اسمي بلل اتفاقا پر صفت کې شباکه داخل و فاعل کې اختلاف ایا اسمي دي کې نه دي اختلافي تمشور نو پر هغه اسم فاعل یا اسم مفعول باندې داخل و اسم دي غیر د اسم فاعل او اسم مفعول څخه بل چا کول هغه نو بیا حرفي هغه په تا اسم فاعل او اسم مفعول چې داخل دي دې نو ولې اسم ذکر دا په معنا د الذي وی کفر مصدر اسم فاعل او اسم مفعول داخل په معنا د الذي کفر مؤنث باندې داخل الذي والذي د موصولات څخه دي طالبان او کچری د اجیر ته وګوره الف لام اسم په معنا د الکی او د الکی هغه د موصولات موصول سله غواړي طالبان نو حق وای وای د موصول سله په جمله کې خامخا دې ته چې او ګورم د الف لام اسمی تدخل په جمله کې یوې چې به چې وګورم مسکول باید مفرد په بل اعتبار چې وګورم مسکول باید بیا جمله کې وای چې بره پیدا نو دې چې وته ته تاسو چې دې جهتین شی بل لک ابتدا لک فاعل فاعل او اسم مفعول کې هم دوه اعتبار دي په دې اعتبار چې ورته وګورم چې د خطاب او د غیبت او د تکلم په وخت په دې کې اختلاف نه راځي د شله کې اسم جامد چې مفرد شي لکه اسم جامد کې ان زیدن ام زیدن هو زیدن کتاب د غیبت د تکلم په وخت کې هیڅ پټ نه راځي دیم دا دی انا قائم انت قائم هو قائم اسم فاعل هم دا دی چې دا اسم جامع د سره تشکیل او کیه ته وګوره چې دا اسم فاعل تحمل د ضمیر کولای اسم مفعول تحمل د ضمیر کولای ضمیر پکشي یا خدای سنت جمله نو چې ضمیر پکشي فاعل یا فاعل یو شی دی هغه حرفي الف لام په دې نو اسم څه وو پیژندل چې غیر د اسم فاعل مفعول سبب پر هر چا دی دا دا حرفي بیا دوه ډول طالبا یو دی ظاهر یو غیر ظاهر د ظاهر معنا دا ده چې دا هغه مسئول څه چې دی پر داخل دی دا اسلام نشته خلل نه رسېږي معنا دا اسلام دی ظاهر او کچیر الاسلام چې استکی خلل رسیدي دغه نو دی غیر داخل د دوا مثال په هغه شی چې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ذکر کړي ولقد امر على الذين يسبوني مزيت ثم قلت لا يعني اجبانو پیو سګوري حضرت علی څنګه شعر ویلي سیم دای مکوې د خپل سره څنګه مکوې څنګه وخت دای دې راځي څنګه مکوې لا يعني دي بينو دي بقول كير سند زان سنو ويستا ما في دي بچا خير وس اغم اما فهم يفرخبل زي تفريغ نو دغا اللجيمو كي اسلام دا کچيري مصفسي د یسکونی جمله د فار هغه ولر صفت یا دغه عن اسلام زاني جمله خصي ته معلومه ده جامع شوت په دویم طرف کې د مبني او خاطر سوای وای جمله په قوت کې د نکیریه نو د صفت او موصوف په مابین کې څه ته معلومه په کار کې نو کله چې ول دا صفت په خپل حال باندې وو په حال د متعلق نو په خپل حال د خپل شیان په پای پیدا یو دا غلط شیان چې دا چې په تعریف په تنظیم کې وایي عرب معرفه یا بدوارن کې راوي اوس صفت نه کوي چې سبونی جمله ده نو الذينو کې ما اسلام هم زائد دی چې دام نه کېږي چې صفت او د موصوف سره راځي دا اسلام زائد د ساره په دغه مثال دا اسلام حرفي غیر زائد د ساره هم دغه مثال دي چې په دې ترکیب کوو چې دا الذينو به جلحاد بولم او هغه سکونی جمله په لرحال بولم نو دا الف لام حرفي دي او دا مرول زائد نه غیر زائد بیا په دغه تفسیر باندې خیر د څه شو چې په حاضر کولو د الف لام خل پیښې دي غیر زائد نه پیښې دي هغه زائد دا زائد یې سره واخه په غیر زائد قادر څه په معنا هوتی کې غیر زائد زائد یې راوه زائد خپل ځان څلور اقسام د طالبانو ویشي هغه لازم او غیر لازم عوضی او غیر عوضی یا عوضی مسکه دا اسلام حقیقی زائد به عوضی یا بغیر عوضی ار یو دبیر لازم او یا بغیر لازم کی مثال نوار مثال دا اسلام حقیقی زائد لازم عوضی هغه دی په الله لبد سوای دا دا الله کلمه ده فدغه کلا الاسلام حریدی او دا بیا ول لا جم ویږي دا الله لفظ دا علم اوس پر دا الف لام باندې حاصل کړو یعنی سره دا الف لام بار دا الله توري علم علم کې حاصل پر کړی ده ځکه موږ لازم یوځین او بیا ویږي ما جوایي دا الله اصل الاله دی دا شوي کنه وای دا الله اصل الاله دی هغه حمزه حذف شوی دی دا الف لام یې عوض ګرځېدل دي عباره آب یې عوضي هم شول و دغه الف لام حرفي دي زائد دي لازم دي او عوضي دي په دې مور کلمې کې د الله او بل چې الف لام حرفي وي او زائد وي مل ویل مل ویل عجم وي او عوضي نه وي هغه لکه د مثال سپي ذکر کړي لکه النجم یا الثریا یا الصعق د شفا ذکر کړي فالنجم الف لام حرف نجم نه اسم فاعل نه نه اسم مفعول فی بفضل او دامل والزائد ام علامات دغه د هغه تعریف په علامات باندې راغلي دي فی بفضل او لازم هم دي او زائد ځکه دي چې هغه ساعت په حرف ندا باندې راغلي وزنه کې د چا عوض نه دي او غلامان علم نه دي احاطه پر کړی نه د لازم امر نه لازم نه عوجس ولا او ول زائد دي حرفي دي دا خدا څلور قسمه الاسلام چې حرفي به